وعمل صالحا وقال إن أنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دیزنا الله جل جلاله د دعوت تذکرہ کوي چې په دعوت سره نیکو اعمالو طرف ته ترغیب ورکول شي او د دا دعوت په ذریعہ باندې یو اسلامی معاشره غت تشکیل کیږي او امن او سکون او د دنیا او د قبر د آخرت کامیابه ملاوي نو ترغیب زه دعوت طرف ده په طریقې په بیان د فضیلت د دعوت سره او د دعوت د پاره چې کوم درې شرایط دي نو ور سره هغه هم بیانېږي نو الله فرمایي ومن احسنو سوک د ډیر خستا قولن په وینا کې ممن دا غچانا دعا ال الله چې هغه بلل کوي الله طرف ته دا استفهام انکاری دی یعنی نشته د لا احد احسن کلاما دا هغه چانه په خبره کې خسته انسان نشته په طریقه او په حالت کې خسته انسان نشته چې کم انسان الله طرف ترابلی دا پټولو کې انتهایی بهترین انسان دی اړم باندې شرط هغه لو پر مل دعا ال الله اجا طرف ته دعوت ورکړي الله طرف ته نه خپل ځان طرف ته چې خلک د ځان نه متاثر کیو د ځان نه مطمئن کی لکه څنګه چې تبلیغ حضرات هم وي د تبلیغ مقصد دا دی چې خپل ځانم الله سره ولګوا او خلقم ځان سره ملګو بلکې هغه هم د مخلوقاتو دا غي نه کټ کده الله ته متوجه کا نو الله فرمای ممن دعا ال الله دا غچا نه خسته خبره ده چا کې د شي چې الله طرف ته بلل کی نو دا الله ولنه شرط ده او دې معامل صالحا نو دا لومبه شرط د مقبولیت ته لومبه شرط چني نو بیا دعوت هغه برباد ده الټه په انسان باندې حجت او د هلاکت ذریعہ ده چې باغی کې اخلاص نه وعمل صالحا دا دویم شرط د تاثیر دی او په خپل باندې دا انسان نیک عمل کوي نو څومره چې انسان نیک عمل کوي د انسان په دعوت کې تاثیری زړې بلا یو یو پلار دې بچی ته موز د خپل کور ناشتي موز نه کوي هغه ته وی ګانې ما ور خپل ځان ته غټ موبایل یې خبر ده تعالی نو باغ بچی باندې اړو سر نه کوي او لاول دې سیده شي نو بیا به مونږ سیده شو خبر ده انترا لګنه نو په دې وړو کې هم پويږي چیرې دې په خپل دا کار نه کوي ما ته نو په ماشوم باندې دا خبره بدلې نو دوی الله وی وعمل صالحا او په خپل باندې نیک اعمال کوي او دریم وقال انني من المسلمين او دکی عاجزی موجود وی وقال او دی وای انني یقینا زچما من المسلمین د مسلمانانو نه یو مسلمان یم مطلب دا دی په خپل مسلمانۍ باندې فخر کوي او بل د جزان یو اوچت انسان نه غني برزم د مسلمانانو د افرادو نه یو فرد ما یو انسان نه نو عاجزی او تواضع پکې وي نو دام شرط د تاثیر د شکل انسان کې عاجزی وي او تواضع وي نو بل دعوت هم ورکول شي او چې کله انسان کې تکبر وی او لوی وی نو دی وی زبد ته دعوت وامه زبد لزم او دته بودري کما او دته بزه د موز وامه چې موز لراشه نو چې کله انسان کې تکبر وی نو دی خلاول دعوت چلی نه او که دعوت چلی نو الټه فساد جوړي شر بلکاوي خیر نه خوري نو دریم دا دی وقال انني من المسلمین بیا دا خبره یاد ساته چې کله دا بهترین دعوت شه الله طرف ته او نیکو اعمالو طرف ته نو د دې په الټ باندې ګناه طرف ته دعوت چې د ګناه ماحول جوړ کې او خلک راولي نو دا بدترین دعوت شه په مقدس مکه باندې چې کله الله طرف ته نیکه طرف ته دا بهترین دعوت شو نو الټه کا ګنا طرف ته بلل دا بدترین دعوت شو خبر ځان تعالی بل مقایسه په قیاس سره دغه معلومه شو نو بدترین دعوت دا دی او دا بهترین دعوت ولې دی بهترین دعوت دا څه کړي چې لاول دلیل خدا دی که په وخت د زمکه باندې د دعوت نه بهترین شی ونه انبیا د الله جل جلاله لوی بندگان دی الله تعالی باغې جوړ کړو مخلوق الله سره جوړاول دا په مخ د زمکه باندې د ټول نه اوچت کار دی د دې وجه الله جل جلاله د انبیا او تور کړی او د دې اجر هم سیواله اې د نبی علی السلام نه والد تر قیامت پورې چې څومره انسانان عمل کوي نو د دې ټولو اجر هم نبی علی السلام ته ملاوي او د خپل اجر هم ملاوي بل فرض یو سړی په خپل باندې مسکین نه عمل کوي یو سړی د پټول عمر کې نو د صرف د 50 کالو د عمر د منځونو ثواب شو او یو سړی د سل کسانې ولګول مثلا 200 کسانې په موز باندې راوستل او 50 50 کاله هغه منځونه وکړو نو دین یو لاک هغه منځونه یو لاک کال منځونه دی جوړ شو خبر ځان ته لګنه 200 کسانې راوستل دکې ګوې یو لاک یعنی سل زره کاله د دې منځونو ثواب دته ملاوي خبر ځان درازي د دعوت ذریعہ چونکه ام الحسنات ته لدی وجنه دا ټولو کې بهترین شی دی او بیا دا خبر یادم ساته چې دعوت هغه مختلفې طریقې دي د انبیاء علیهم الصلات والسلام دعوت هغه په معجزات سره امت ته معجزات پیش کوي واز کوي بیان کوي دا الله د طرف کتاب دا الله د طرف وحي باغی باندې راځي د علماو دعوت هغه په بیان سره په وعظ سره په نصیحت سره په بیانونو سره د مجاهدینو دعوت هغه په توري سره دام د دا دعوت یو قسم دی د مدرسینو دعوت په درس سره د اسلامی کتابونو لیکونکو دعوت هغه په لیکلو سره او دا غرنګي د مناظرینو دعوت حق طرف تر بل چې په صحیح طریقه باندې کې هغه په مناظره سره نو دا او د مؤذنینو هغه په اذان سره لکه بعضو دي ځکه اذان غستري نو اذان هم ډېر لوی دعوت دی ډېر لوی دعوت دی اذان ځکه حدیث پاک کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ خپل شاګرد ته وې چې استاخو بيزي او شالو سره ډېر محبت دی او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یغفر مدى صوته چې کم ځای پورې आवाज رسی تر هغه پورې مغفرت دومره زیات مغفرت کول شي ويصدقه كل رتب ويابس او د دې تصدیق کوي هر اوچ او لون شي چې تار اختیار نه وکړه او چې کوم انسان په دې دعوت د اذان باندې مست حاضر شي نو الله جل جلاله هغه ته 15 درجه ثواب ورکړي 15 درجه شاهد الصلات یكتب له 25 صلاه ويكفر ويكفر عنه ما بينهما چې کوم انسان په اذان باندې موز لراغه نو الله جل جلاله د د ګناونه د دواړو منځونو په مس کې ختم کی او اذان باندې موز لراغه نو الله ول یو په پنځیش باندې ثواب لګي خبر ځین تعالی نو د اذان په ذریعہ باندې د دې د دې دعوت هم ډېر لوی فضیلت راغله دی او دام په دعوت کې شامل دی او بیا د دې وجه بهترین دعوت ته نبی له صلوات و سلام وی جواب ورکوي حدیث پاک کې راځي چې دې سوي هغه وایي چې کم فرض موز دی دې مس کې نفل موزم دی په دې کې نفل موزم کوي ځکه دعوت ورکړې شو نو لہذا فرض لمراشه او نفل لمراشه دغه دعوت قبول کا دغه دعوت هغه قبول پکار دی بیا دا یاد ساته دا خبره چې ډیر سيزونه دعوت صرف د تبلیغ کې نه د چې دا دعوت څومره صورتونه تاسو ما بیان کړو د دې نه علاوه یو انسان کې وسله شرک نه منع کوي نو دام دعوت ته مستره بلی دام دعوت ته ګناه نه منع کوي دام دعوت ته سیل رحمه سیل رحمی جوړي دام دعوت ته دین طرف تر بللی د چاروانه ده او روغه کوي پاغي کې زیرازینو دام دعوت ته یو انسان دی په نت باندې په شبکه باندې اړم دی باغی باندې د قران تذکرہ کوي یا لیکي یا کتاب لیکي یا خو اخلاق او طرف ته خلق را بلی نو دا ټول په دعوت کې راځي واس کوي بیان کوي مغبره کې کوي اجره کې کوي درس کوي د حدیث کوي د قران کوي نو دا ټول په دعوت کې راځي چې کم ځای کې بللی بس دعوت ویل کیږي بللو ته اګه په هر صورت کې دی او که په هر شکل باندې دی او که په هر طریقه باندې دی چې په هغه کې نیکه طرف ترغبت او مين ورکول دي او د ګنا نه په هغه کې بچکول دي نو دا ټول صورتونه بیا د دعوت دي او په دې کې انسان ته د دعوت هغه ثواب هغه ملاوي ځکه په دې سره اسلامی معاشره تشکیل کیږي او په دې سره خیر خوريږي او په دې سره انسان دنیا قبر آخرت کې اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين یا الله کریم خدای موږ استاد دین دایان کې یا الله کریم خدای تر مرګ پورې یا الله موږ خیر ته بلون کیږي یا الله د شر بندون کیږي خیر تر بلون کیږي د شر بندون کیږي یا الله موږ د خیر دروازې کې د خیر کلاو دروازې موږ ورځي الله د خیر د پر موږ دیوال مګر د خیر بندون کې موږ مګر ځه یا الله ته زموږ راضي شي پر رضا نصیب کی استاد رضا په حالت کې موږ د دنیا نه بوزي صلی الله تعالی علیه وسلم